اغا د صاحبینو ده دوا کاله والوالداتو او من دی پای بور کې خپل زامنو ته حولین کاملین دوا کاله مکمل د پاره د هغه چا دا چې پورا کی ایتم چې رادو کې ایتم رضا چې دا دی پورا کی هغه مدد رضات وعلى المولود له او په پلار باندې مولود له پلار رزقهن رزق د دای دی وکسوتهن او جامع د دای دی بل معروف موافق د دستور کپڑے جامه جوړه طلاق دی ورکړه د استا بچله پي ورکي هغه توي پي ورکا سوره خستا قوانين دي د توي جامه جوړه ولا ورکا لا تکلف نفس الا وسعها نبشی بوج نبشی مکلف کوله یو نفس الا وسعها مگر دا غد وس مطابق دا نه چې تو ته دا بیان د معروف ته چې دا غد 200 جوړې واسته دا وته نه مال بد زرو غاخلی دا مکوا لا تزوار روالدتن سیا د معلوم ده یا د مجهول لا تزار والدتن zarar دی ور نکړې شي مور لرا به ولدها په سبب د بچی دا غي باندې چې هغه سره سره پي وغیرہ شتیم نه دیوته خامخا به پي ورکه یا zarar ولا ورکول شي چې خامخا غوي چې زول پي ورکه ما دا خون وینا نه به ورکه زبیدنه جدا کوما ولا مولود له ایا دا معنا چې zarar دی ور نکی دا مور بے ولدیا په سبب د بچی خپل خا باندې خاون لره خاون لره د zarar ورنکی چوي نه ور کوم ولا پيو ولا مولود له او zarar دی ورنکی پلارو بے ولده په سبب د بچی خپل باندې چې د مور خامخا جدا کی یا zarar دی ور نکړې شي پلار لره بے ولده بے ولده په بچی خپل په بچی د غ باندې صيغه د مجهول شي څه مطلب چې دا وتوي چې خامخا ډېرې پیسې براکه الف ولا پي ورکم zarar مو ورکو لا تکلف نفس الا وسعها ها کپلار مړو نو وارث بم دک احکام د پلار په شان تراړي وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې مثل په مثل د دې احکام باندې فین اراده کچره د خزه او خاون اراده وکړه د نور زنانو نا نو فلا جناح علیکم اس ګنا نشته پتا سو باندې اذا سلمتم هر کلا چې تاسو ورکړی وی لازم کړي په خپل ځان باندې اغه سوچ ورکوي تاسو موافق د دستور جامه جوړه پیزار او دارنګ غو اجرت په پيو باندې چې نور زنانو ورکړي نو اغه لا به اجرت ورکړي واتقوا الله او یریږي د الله نه پوښي چې بشک الله تعالی پاس باندې چې تاسو یې کوي لیدون کړي والذین یتوفون منکم سوار لسمه مسله او حکم چاغه سره کور سميږي او معاشره وسره سميږي والذین یتوفون منکم او بیبیانې دا کسانو وازواج الذین او بیبیان دا کسانو چې وفات کړل شو تاسو نه او پرې خود بیبیا او پرې خود هغه بیبیان لره انتظار بکئی په خپل ځانونو باندې دا بیبیانې به ان پوسینا په خپل ځانونو باندې ارباتا شورن ګورها وا ازواج الذین د زکه یتربص نه حکم بیا صحیح شي معنا بداش لفظي او بیبیانې د آ کسانو چې وفات کړي شو اغه استاسو نه بالمعروف موافق د شریعت دا حکم بل چې ګور اے خاوند ورساو خاون مړ شو د خزه او خزه خاون مړ شو او هغه عدت تیر کو عدت اقسام ما ذکر کړو دا غې نه پس هغه نکاح کوي نو تاسو بدا نه وای په خپل خوخه چې هغه سکی نو هغه نکاح کوي او ګره فيما فعل نه ذکر کوي د امام ابو حنیفه مسلک ته چې په عبارت د نساء باندې نکاح منعقد کیږي خپل خزه ځان له نکاح تړل شي کیږي په غي باندې نو هغه وای ک خپل ځان له خاون کوي او نکاح کوي نو ګره بندو یې ما او دا ظلمونه کوي او زمانه د جاهلیت کې پښتنو کې دا ظلم او هندوانو کې مو عربو کې مو غنو خلکو کې دا ظلم والله بما تعملون سور بیا بیا په دې باندې الله زور راړي دا بیا بیا زور راړي او ټول خلک نن سبا پښتنو کې دا ظلم ډیر زیات دی الله اکبر والله بما تعملون خبير الله تعالی پاس باندې چې کوي تاسو خبردار دی ولا جناح علیکم پنځل سما مساله ها نکاح چې کم ده طلاق ملاو شو او خزا عدت کې ده یا خاون مړ شو خزا عدت کې ده نو عدت کې دنه دنه چې کم ده نو پیغام د نکاح ورکول شي خو پټي واده بنه کې زمانہ د جاهلیت کې دا رسمو چې په پټه باندې به وسره واده کولې ګوره توس طلاق شوي ورستو به نکاح کوخه یا به وسره په زمانه د جاهلیت کې نکاح اړو کو الله په دې دواړو باندې رات کوي دا څه بنه کوي ها پیغام لګل شي پیغام یعنی تعریض تعریض صرف ښه دا سه پیغام نه چې ګوره موږ بر سره بیان نه تعریض اشاره چې ستوایي ولا جناح علیکم نشتره ګنا پتا سو باندې فیما پاس کې عارستم چې تعریض اشاره کوي تاسو پای سره من خطبت النساء د پیغام د نکاح د خزونه او اکنن تم یا تاسو پټ ساتي فیان پسکم پزلونو خپلو کې دا اراده پټ ساتي نو ګنا نشته او ا تعریض بسنګي رست الله خپل ذکر کوي ان تقولوا قولا معروفا نو هغه څنګه هغه بداسي مطلب چې بس ته ډیره زیاته خسته ښا زمام نکاح ته ضرورت شته ده ما به پوه شي چې دا د دما ته اراده یا بس زم یوازې ما او تم یوازې الله دې ستا کوروم جوړ کې او الله دې زما کوروم جوړ کې نو هغه پوه شي چې واقعي د دې سړی ما ته اراده شته ده دور جایز دی عالم الله پو الله تعالی خبرو الله تعالی په دې چې بشک تاسو ستذکرونهن خامہ تذکرہ ذکر ذکر به کوي دی بیانو ته خزوتا فذكروهن دغه ذکر وکي لیکن ولکن لا تواعدوهن لیکن مکوي وعده دای سراسرن په پټه باندې الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وای تاسو یو وینا وینا شرعي یعنی مراد نه تعریض دی لکه ما څنګه ذکر کړو ولا تعظموا عقدۃ النکاح او مکل کوي تاسو غټه د نکاح لا جناح علیکم ان طلقتم النساء شپاله سما مساله حکم د متطلقات غیر مدخول بیا او اقسام د نساو په اعتبار د مهورو وا کور پش په کم مسلو سميږي هغه کې یو دام ده چې کوم زنانو له طلاق ورکو نو هغه لره مہرونه ورکا هغه لره مہرونه ورکا وګوره دا یو سوز قسمه زنانه دي اولو د دې اقسام ذکر کوم بیا د آیات وامه چې کما زنانه طلاق شوا نو په اعتبار د نان نفقه او د مہر په اعتبار سراغه په سلور قسمه باندې ده اول دې سره بیا کورواله شوی وی یا نه کو کورواله وسره شو مدخول بهاوه نو دې دا بیا په دوه قسمه ده یا به د دې لپاره مہر په نکاح کې مقرر کړي شوی او یا نه که مہر ولا مقرر کړي شوی وو مہر ولا مقرر کړي شوی وو او کورواله وسره شوی نو دیلا با متعاوله مستحب ده متعاور کول جامه جوړه پیزار او مہر ټول چې کم د داب ولور کې لکه سوره بقره 219 سوره بقره 219 اوس تاسو وی کنه التکه 219 کې تاسو وی چې د عام جنکو د خاندان د د دې اغه عمر مہر وی نو اغه عمر مہر بوله ورکول شي احادیث او کتب د فقه کې دا خبره چې کم نن راځي او زمنن چې اوس کم منګ آیات وو نو دینه معلومیږي او که خلی سره کورواله نو شوي مدخول بها نوا نو بیا بد هغه خالی نه وی یا بد اوس ګوره کورواله نه ده شوی نو یا به ول په نکاح کې مہر مقرر کړی شوی یا نه نو کو کورواله نه ده شوی او مہر ول مقرر کړی شوی دی نو دې د پارا نیم مہر دی لکه دې آیات کې براشي فنصف ما فرضتم نیم مہر دی والا او ککورواله وسره نو شوه او مہر ولا ام نو مقرر کړی شوه نو متعور کول ولا واجب دی لکه دی آیات کې براشي ومتعوهن دا ولا واجب دی او عدت په دغه دواړو کې نشته لري او اول چې کله دغه وسره شو کورواله وسره شو نو کمار مقرری او کوم مقرر نه نو عدت پاره کې شته ده او په دې کې عدت نشته زکه چې دغه پکې نه شوی یا نشته ګنا پتا سو باندې ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورک بی بیان لرا ما لم تمسوهن تر سو پوری چې نوی لا سورلې تاسو غیلرا ایا نوی مقرر کړی تاسو دا غي د پاره مہرونه نو بیا چې دی ولا ورک نو سد ذمہ واری در باندې نشته ده سیمواری در باندې نشته ځکه مہر دې نو مقرره کړل لاست ول نو وړلې ومتعوهن او جامه جوړه پیزار ور کوي ایلرا علی الموسع قدره جامه جوړه کوي علما کرام وایي کمیس ته دوپټه او غټ صادره دا به ولور کې دا غي د ترتیب خاطر د پاره چې د دې زړه خوشاله شي سوره خيستا احکام دی والله زار شمستا د کتاب نه علی الموسع په مالدار باندې قدره په اندازه دغه باندې او په فقیر باندې په اندازه دغه باندې فقیر به د خپل وس مطابق او مالدار به د خپل وس مطابق متام بالمعروف دا جامه جوړه ور کول موافق د دستور دی لاحق دی د حقا لاحق دی دا علی المحسنین د پرهیزګارانو سره و ان طلقتموهن او کچری تاسو طلاق ورکړئ د زنانو لره من قبل ان تمس سوهن مخکې د دینا چې تاسو لا مخکې د دینا چې کورواله کړوي تاسو د دې سره وقد فرضتم او مقرر کړو تاسو د دې لپاره فریضتن مہر فنسمونو په تاسو باندې لازم دی نیم مہر د هغه سو چې فرض کړوي تاسو مقرر کړوي تاسو الا ایافونا مگر دا چې معاف کی دا زنانا او یافو الذی یا زیات فنس الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النکاح پمانه د زیاتیم راځي خودل ته پمانه د پر خودول ده مطلب پیدا شي کدا زنانه معاف کی چې زه خیر ده میرا کونو بس خبره سیدا ورنه نه سب مہر ده یادا چې هغه سړی معاف کی یعنی خاونو خو چې او یا فو الذی بیده عقده النکاح نو بیا بدلته کې معنی داشي او یا فو الذی که خاون مراد شي نو بیا به مطلب دای چې زیاتی ورکی هغه سړی چې د هغه په اختیار دغه په لاس کې د اختیار د نکاح دیو ته ټول نسب مہر دی کیږي ټول واخله زما دل دا درکو او کتنا مراد وارث شي نو بیا به مطلب دا شي او یعفو الذی یا معاف کی دا زن او الا یعفونا معاف کی دا زنانا او یا معاف کی هغه وارث چې داغه په لاس کې اختیار د نکاو هغه وارث معاف کی د زنانا پر رضا سره وان تعفو ها معاف کول پس مگر ځا که زیات دی ورکنو الله وی دا بهتر دی وان تعفو اقرب للتقوا او که تاسو زیاتی ورکئ زیات ولا ورکئ د پاره د تطیب خاطر اقرب نو دا ډیره نږدې دا ډیره نږدې ده للتقوا پرهیزګاری ته ولا تنسوا الفضل او مپری دی تاسو الفضل احسان بینکم په ما بین خلق یعنی پس د طلاق نه و ګوره طلاق دی ورکو ارسو شوراله داد الله فیصله وی یا خذ انکار وکړه د ټولو ما دغه سره مخ کو لګو مسلو سره ولا تن سول فضل بینکم اګوره د سر ناراضه الا او شوا او خدا خدانه د لاس لاړه نو داغه نه پس ګره احسان مېرو دارنګي خزه عدت تیر ک د لاس دی وته احسان مېرو دارنګي خزه خوشاله نو انکار وکړو او خله تان او غوخته او یا تا سره نکاح نه شر صرف د خله ویل شوی دی مثلا نو لکه نن سبا پښتانه کوي او هغه اووي او توا چې هو هو دا به ولي کی لا تنسوا الفضل بینکم که مسلمانې ایمان درکینو احسان بنه رې په دا تقدیری فیصله دی او هغه نو خوشاله ستاله به الله ستاده خو خزای درکې او هغه له الله دغه د خو خزای ورکی دارنګي طلاق دی ورکو او هغه د بل خاون سره نکاح کوي پس د عدت نه نو الله وای ولا تنسوا الفضل بینکم کاغه وک نو توای دی بل خاون والے وک هغه سره دغه نه پسوم د خپل معاشره موافق د دستور موافق احسان کو احسان مې روي دارنګ مہر دی ولا ورک هغه د نار سو غختل سره تماف نکړو چې مہر د تماف نه ته بیا احسان مې روي خاندانونه په دې مروانوي دا سه خيستا احکام بل کم ځای ورکړي سړی وای چې په دې احکاماتو ګنټه واخلم ګنټه سو کې خیستا احکامات تی الله ذکر کړی دی ان الله بما تعملون بیشک الله تعالی پاس باندې چې تاسو عمل کوي لیدون کړي حافظو علی الصلوات ول سما مسلا کور کې د منځو خیال ساته دا سره به مینا محبت د خزه او خاون پیدا شي نو کور به سمي حافظو علی صلوات همیش ګرو کوي تاسو په مزونو باندې او صلات الوسطا خصوصا پاغا منز درمیانه باندې صلات الوسطا درمیانه باندې هر مست مراد د شول قران به ذکر کوله اوب زمنګ اساتذه ذکر کوي شول قران به هر منز معنا خو تاکید ده ځکه هر یو د منز د بل منز په درمیان کې ده خو عام جمهور مفسرین په دې باندې دي چې مراد تینا د مازیګر منځ دی وقوموا لله قانتين او درګی تاسو الله تعالی کون کې فین خفتم الله فین خفتم ذکر د صلات فی الجهاد پس کچره تاسو یریږئ نم دشمن نه فرجالن نو پیدل منځ کوي په خپو باندې او درېږئ خوف سره سره صلات خوف ذریعہ هغه برا شروستو او رغبانا یا منځ کوي په حالت د سورلای کې پدا سیال کې چې تاسو سوارو پیدا امنتم بعض خلک وای وای دا آیات منسوخ ده خو منسوخ نه ده اوسم دا طریقه کې دی شي فاین خف فایذا امنتم پس هر کلا چې تاسو په امن کې شوي فذكر الله پس یاد غي الله تعالی لرا فا طریقې سره چې خود لیا تاسو لرا ما چې خود لیکلی تاسو ته دا احکام او چې نوې تاسو چې پوی دی پای باندې والذین یتوفون منکم دا حکم استحبابی او تلسمه مسله مخکې چې کوم حکم ذکر شو نو هغه وجوبیو په آیات نمبر 234 کې او دا حکم استحبابي دی لہذا آیات منسوخ کې دونه بچته او دا بل مسله وا خزا دا غشوا خاوند مړ شو نو که یو کال پورې دا په کور کې پاتې کیږي د خاون نو ورثه او تعالی وای دیله بجامه جوړه پیزار ور کوي او دا د کور او با سیما دا یو کال پورې او کداغه کال نه پس هم دا بیا اوزی او بل ځای کې نکاح کول غواړي سامان د پارا د فیدې ور کولو جامې جوړې ال الحول د یو کال پورې غیر اخراج په داسې حال کې چې نه به یستون کې غیلرا نه به یستون کې فین خرجنا فلا جناح علیکم پس کای په خپل وته پس اس ګنا نشته پتا سبحان فیما فعلنا په پاس کې چې غی کوي یعنی خاون کوي بلو فی ان پسنا په بار خپلو کې مم معروف موافق د دستورو د میندو خیندو او زمنګ د پښتنو رونو د ټولو مسلمانانو کورونه په دغه مسایلو باندې آباد کی او الله دې توفیق ورکړي هر شاله چې دا مسایل او چې څوک دا مسایل نه مني او ظلم کوي خامخا یا د یورپی شکل کې یا يهودي شکل کې یا نصراني شکل کې یا ځان ته پښتون و یو د دین الله رب العزت په خپل تور وای او الله دې مخ د زمکه صفا کی الله دې دا ملک په دغه قوانینو باندې آباد کی سمره خسته قوانین دي دا مستقل کتاب دې چې باندې لیکي دا قوانین را جمع کی او صورت ولر کې کور په کوم مسلو سميږي مستقل کتاب دې او دا الله دې زمنګ مشایخ دا قبر منور کې چې موږ ته دا قران په داسې خسته طریقې خود لري الم تر الى الذين اوس دې دا بل باب سلورم پدریمه حصہ کې شروع شو او پدې کې دا ذکر کړي چې مرګ به در باندې ګوره خامخا راځي کته لړ شي او د جهاد د وجې نه او تخته او توای چې زه جهاد نه کوم نو خامخا تاسو اګین چې بچ پښما مرګ به در باندې وي خامخا راځي خامخا به در باندې مرګ راځي د مرګ نه بچ کېدې نشي معرف القرآن دارنګ نور علما کرام غي ذکر کوي چې دلته کې و بار غلې و او ستواون او مرض راغله او داخلك تختیدلو دا غینا الله په مرګ راوستو او مړ کړو چې تاسو د وبانه ولې تختې دارنګې دا مفسرین ذکر کوي لکه علامہ ابو سعود آ ذکر کوي چې نا دا یو قوم بنی اسرائیلو کې چې هغه ته الله حکم د جهاد کو د جهاد د وجه هغه ملک پرې خو دشمن په عمله وکړه د یو تختې دلو نو دای لاړل دا مر دا کله پر خود الله په دا وکړو و مرګ راوستو عقوبتانه چې ګوره د جهاد نو تختنو ګند مرګ به بچ شسو الله وی جهاد نه متختا شاب علی جهاد وکا مرګ پنيټه باندې ده دا ترغیب او پدې کې الله شرایط د امیر به ذکر کوي یو شرط به دا ذکر کوي چې امیر د کم کار د پاره مقرره چې پاغي پويږي بس توتن فل علم دا به ذکر کی بل دا شرط به ذکر کی چې کار کول هم شي بس توتن فل علم وال جسم مضبوط وي بل دا چې د امیر حکم به منئ او دا به ذکر کی فلما فصل طالوت سرا 149 کې دارنګي دا به ذکر کی چې نصرت د الله په اطاعت باندې ده امیر تابعداریو کا امداد براشي په کثرت باندې نه کتوای چې ډیر یو نو امداد برازي په دې باندې ناراضي په ډیر والی دارنګ دا به ذکر کی وجد مشروعیت د جهاد وجد مشروعیت د جهاد دا به ذکر کی لولا دف الله الناس سرا اخر د دې سپاره یاد چکم نه 352 کې 252 کې آب ذکر کی او بیا تلک الرسول سرا دا به ذکر کی چې کم ام انبیاء په وخت کې جهاد او غاب زلو زکه غي جهاد کړو او تلک آیات الله نتلو علیک بالحق ادخال الهی هغه سره با حقانیت د پیغمبر ذکر کی او نور آیاتونه آسان دي ښا الم تر ال الذين خرجوا آیا تا غور کړه دې آ کسان ته چې وتلی وغه من دیارین د خپل علاقینا علامه ابن کثیر ذکر کوي علاقه زروان د دینو مو من دیارهم او ته وغی د خپل کورونه وهم لوفنا او دای په زرګونو باندې او دای په زرګونو باندې هزار الموت دو وجه د یاره د مرګنا فقال لهم الله موتو پس وی الله تعالی دوی ته موتو چمړ شي تاسو الامر للاجاد دا مرګ عقوبتي مرګ اتر زمړو او بیا په دعا د پیغمبر سره الله ژوند کړو ثم احیاهم بیا ژوند کړو هر چې دا اوس ګورا نمونه دي من واو مړ نه ژوند کې عادتن دا حکومتن مرګو او قانون د الله داري الله يتوفى الانفس حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت چې کله وا د قیامت نمخ کې بیا ناراضي عادتن ناراضي او کم چې خرق عادت ثابت دي اغا ممنه دا الله کړیو لیکن دا نه چې بس ټول مړي ژوند دي دیم الله بیا چې مړ کړی دي په مرګ د نیټه سره بیا الله چې کوم نه دی ژوند کړی هغه نه پس د قیامت نه مخ کې داسې حیات بیا نشته لري قیامت کې ژوند کیږي با ان الله بیشک الله ثم یوم بیا ژوند کړی دی لرا بیشک الله تعالی خام خام خام د فضل په خلکو باندې چې jihad ولا ورک کنه jihad لوی فضل دی ولکن اکثر الناس لیکن جمهور د خلکو نه لا یشکرون شکر نو باسي جمهوریت وایي دا نه جمهوریت جمهور خو ناشکر دي ای ډیرو پس روان شه دا د زمانه د جاهلیت یو ظلمو وقاتلو فی سبیل الله او قتالو کې تاسو په لار د الله کې زما شیخ د کابل ګرام هغه ذکر کول چې کله سبیل الله ذکر شي مراد اذا اطلق یراد به الجهاد او دا به شرح د سیر کبیر کې امام سرخسی رحم الله ذکر کوي چې کله سبیل الله مطلق ذکر شي نو مراد تنه جهاد وی قتال فی سبیل الله چې دچکه پتیلا ادارا واخلا او د حلوا سمسي جدا او د رجو جدا را واخلا ا د یو جمعات نه ټوکرې چته کابل جمعات کې کېد موږ هجرت کړه تاسو نصرت وکي بس راغلی یو د حلوا پتیلې مونږ نه دی راوړې موږ د حلوا پتیلې راړې موږ سره نصرت وکي دا به ټول محرف کړو پیمان وام زما خو خپل تمنا د زړه دادا چې کله به هغه راز چې مرګ د شهادت را نصیب شي او چې سور زرد دی دنیا نه الله واخلي دا بد الله لوی احسان په ما باندې دا دنیا سجن المؤمن جیل خانه کې ملا مؤمن خوشاليږي جیل خانه کې هیڅوک نه خوشاله صحابه جیل تغل شي جیلیان نه تاسو کوي خوشاله ایو تنگ دی دارنګ ورشي نور جیلون ته خوشاله ای دنیا سجن المؤمن الله دې د ایمان سره زر تر زر د فتنې د وخت کې بس مونږ ته مرګ راولي دا ډیره غوړه دعا ده پنن وخت کې زګه بازی روایتو کې راځي هغه سړی بهتر دی چې الله ولا جوان ورکو او د نیک عمل پاغه کوګ او وګد ژوند ولا ورکنو دام بهتر دی لیکن نور روایت چې د فتنې وخت راشي هغه کې دا بهتر دی چې سړی زرد دنیا لړ شو د مرګ سوالو کې بیا جایز دی او ډېر صحابه نه دا ثابت دي نن وخت کې زما خپل رائے دار چې سړی ځان له دا سوال کوي چې یا الله بس ما د ایمان سره زر واخلې او زرد د دنیا لړ شم دا ډېر بهتر سوال دی دا سدي او سنه کېږي د دنیا کې قران یو سوای وګورئ د خزو نه سړی جوړ شو هغه چې کم دنو چا سو ګرځي په مینا بازار کې سو ګرځي پلنګ روډ کې سو ګرځي په خورو کې سو ګرځي اسلام آبادو کې ایمان به کم ځای بچ کې دارنګ د سړو نه خزه جوړې شوې الکانو ته چوغور نو بریتو مخریا نو وتا چوغور نو ګیرا مخریا نو سره پکې سو کټا کې وزان نه شکلونه مسلک له پړوي کنه خره دی خره لوی خره هغه ارسه ختم نه دی وخت کې بهتر خلق هغه چې دا سوال کوي چې یا الله ما د ایمان سره واخلې چې بل زلار شم زکه بل طرف ته وګوره د قران سره ټوکې شروع شې د قران قوانینو سره او بلونه په نوم د حقوق نه سواد زنا بلونه پاشو دارنګ وګوره کسره راغلي دي د مسلمانانو وینې تو یي زنانه پرتی دي او هغه بچی پیدا کیږي او هغه په میدانونو کې پیدا کیږي هغه مهاجرینی اتل ستل زنانا په یو یو کور کې شل شل سړی هغه پراته دي کورونه ولا نشته ده دا چا وکړه دا زموږ د ملک حکمران دا فتنه اول شو صرف دیو جنو شو چې هغه زنانا پرده غواړي او صرف د دیو جنو شو چې هغه قانون د اسلام غواړي دا صرف د دیو جو شو دا ډیر لوی ظلم نه بل طرف ته مسلمان صرف دیتا پاتې شو چې بس را واخلا او ځان نه په استنجاګانو باندې پړچ لری کا او نوې استر ځان ته وخی جو صرف مس منست پاتې شو مسلمان او په دې پخر شروع سو کو جی بس نه پویګو غویان یو نو یې غوی کنه زکه خدان ته غوی وای غټ خره غټ غوی تا د الله کتاب لنه راغله بهتر خلک هغه دي چې په دې وخت کې بس یا چې تاسو نه کې جنگيږي او شهید شي او یا ځان د پاره حیا پرده کې سوال کوي چې الله ما واخلې بس د ایمان سره ما واخلې دا بهتر او جنگي په لار د الله کې وعلم او پوشي چې بشک الله تعالی یو په پلیت خونه ده کنه تحریف د الله کتاب کې شروع شو پوه شي چې بشک الله تعالی اوریدونکو او پوه ذات منزل الذي يقرض الله سوق دی هغه سره چې قرض بور کې الله تعالی لرا قرض حستا بلا ریا چې اس قسم ریا پکې نه فیضاعفه فیضاعفه لو وظافا کثیرا پس دو چن بکی الله تعالی د دې د فراغه په دو چن کولو ډیرو سره ود الله لار کې مالو لګو او الله به دل ډیر کی والله يقبض ويبسط الله تنگسیا راولي او پراختیا راولي ویله ترجعون خاص دی الله تا واپس بغل شي تاسو الم تر ال الملئ مخک حکم د جهاد اوس حکم د تنظیم ور کوي دا د عیسی علی صلاتو والسلام د زمانه نه زر کال مخکې چې کم دنو دا واقعا راغلی و او د دې پیغمبر هغه حضرت شمویل علیه الصلاتو والسلام اغه ته وي تا غور کړی نه اذ قالو هر کلا چوي اغه اذ قالو لنبینا هر کلا چوي اغه خپل پیغمبر ته هر کلا چې ویغی خپل پیام برتا چې د دې د پاره او ابعاث لنا چې منرکا مقرر کا زمونږ د پاره مالکان یو بادشاہ چې جهاد کومنګا او جنگي کومنګا په لار د الله تعالی کې چې موږ سره امیر شي موږ وجنګيګو قال او پیغمبر الا سيتم اتوا قد استاسنا توقع دا تاسو نه ان کتب علیکم القتال کچریک پرس کله شو پتا سو باندې جنگ الله تقاتلو دا چې جنگ به نه کوي تاسو اسنه چې جهاد در باندې پرشي او بیا اون کوي قالو نو وی دی و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله او څه شوی دی زمونږ د پاره چې نه څه شوی دی زمونږ د پاره چې نه جنگي ګو پلار د الله کې او حال دار چې تاکي سرای استل شو مونږه من دیارنا د کورونو زمونږه و ابناینا او جدا کړی شوی مونږه فرقنا من ابناینا او جدا کړی شوی مونږه د خپل زامنو نه د قبيله د علفتونه ده فلما کتبا پس هر کلا چې فرض کړی شو په دای باندې جنگ تا ولونو دای واړې دل الا قليلا منهم مگر ډیر لګ د دینه ډیر لګ پاتې شو نور ټول چې کم دنو بس د پیغمبر هغه قتال نه انکار وکاسي وی راول امیر چې جنگ کو بیا انکار وکاو د مشرف شاه زامنو منګه مسلمانان یو مسلمانان یو او د امریکای پرکټي منګ مسلمانان یو منګه jihad منو خدا جدا jihad نه کنه دا دهشتګردی ده تولوا منهم څه دهشتګردی ده دا ویل دي چې موږ د الله پزماکه باندې د الله قانون غواړو نو سره رااله خپل خاور خپل اختیار دا بستا اختیاري خپل خاور خپل اختیار دا الله خاور دا دا الله اختیار به په ستا اختیار به پکې چته نو د سرو په مقابله کې نور رال نو خپل ثواب یو خپل اختیار دا سړیا دا ټول چې غلطي دا الله قانون او دا الله اختیار سچ الله وی آب کیږي الله اکبر د جهاد مونږ چې مسلمانان یو جهاد منو خو چون کې دا جهاد دینا دا دهشتګردي ده صد دهشتګردي ده ته د امریکای غلامې سلا زی د امریکای غلامې کې جنگيږي او یو یو پوجیلا د دنیا پیسې ورکي پوج تا قسم د دې لپاره اوچت کړو چې زبر د مسلمان وینې ته یم ما قسم اوچت کړم تا دې لپاره قسم اوچت کړو چې د مسلمان وینې به ته یم خو الله دې دا پرکټی ته باقی نو پوج زمون خپل پوج دی غي نه کوي خو غي مجبوره کړی دي فوج زمونږ خپل فوج دی او هغه د مسلمان فوج دی خو پر کټی راغلی دی حکمرانان الله دا یو سپیلر شو الله دې بیا بل سپین راولي الله دې زمونږ سره د گنجی معاملې نه کوي بل سپې دې را باندې الله نه راولي الله دې بل چته سم راولي والله علیم الله تعالی په دې بالظالمین په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم اوس انتخاب د امیر اوشو امیر خو جی اومنه سرنګ بشید د د پارا بادشاہي په منګ باندې ونحن حق بالملک او منګ ډیر زیات لایق یو بالملک په بادشاہي باندې منه د دنا ولم یتسات من المال اول اعتراض دا وکړو یعنی نسب نسبدار نه دی زمړه د دس نسب دی د تا ګوره د نسبینه دی د به زمونږه امیر جوړیږي دویم اعتراض دا وکړو مال وسخه نشته دی ولا میوتا ساعتا من المال او نه دا ورکړل شوی د پاره هغه پراختیا په مال کې چې مال نشته دی او نسبدار نه دی د امیر مونږه نه جوړوي اوس الله رب العزت داغه جواب کوي الله اکبر او دلته الله رب العزت سلور وجو سره د امارات او د بادشاہي لایق توب نه خدا غ ذکر کوي یو دا چې الله دا وایي چې د حکومت اختیار د الله دی ان الله اصطفى علیکم بل دا چې د علم د وجنه مې امیر کو بل دا چې جسم مضبوط ته او قوي دی بس طوطن په علم والجسم او سلورم دا چې مال هم د الله دی نو وربه کی ولا کنه والله یؤتل یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم الله تعالی پر اختیار او سن کې په ذات ته اوس چې نه سره دلایل سره اومن خو نه خیرات او خیزه دا سرکشو بن اسرائیل لوی سرکش قوم تر شو او دا پښتانه زکه سرکشري چې صحیح تاریخ سره وګورن پښتانه د بن اسرائیل اولاد دي دا دای کې سرکشي دا کې دا نیکیانو نه خې دي چې نیکی سرکشي نو بیا دې کې هغه نه خیرازي دا دای کې سرکشي نه خې چراغلي دي دا بن اسرائیل افغانی افغانیا د یعقوب علیه السلام اولاد کې او هغه نه چې کم دنو د افغانستان بیا جوړ شوی دی او دا پښتانه د دین راغلي دا یو دا هغه بنی اسرائیل اولاد دی دا کې ذکر سر کا شهیدان خېری اوس دا ګور موسی علی السلام څنګه تنگ کړو نو دا غنه مخ کې شمویل علی السلام هغه سورته تنگ کړو اوس ګوره وی نه خیرات او خیا وقال لهم نبیهم او دی تا پیغمبر ده دی چې بشک نه خاد بادشاہ د غدادا چرا بشی تاسو ته سندک فيه سکینه من ربکم چې پاره کې وخت تسلی وی د طرفه دربستا سنا یعنی بقیا د اغه سنا او تفسیری شو او دا حسین علی رحم الله ا ذکر کوي وبقیه یعنی بقیه مما د اغه سنا چې پر خودی بوي بقیه سامان دا سنا چې پر خوده بوي مون آل د موسی علی السلام او آل د هارون علی السلام چې پرش او چت کړه بوي اغه لرا پرشتو دا صندوق به پرشتو راو چت کړه وي بهشکه هم په دې کې نه خدا د پارس تاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راوړون کې یو صندوق ته او دا صندوق چې کم نه نو دا براشي پرشتو به چت کړي د موسی عليه السلام بقيه سامان به پکې پاتې وي د موسی علیہ الصلات والسلام بقیه سامان به پکې پاتې وي او هغه براشي هغه به چې کم دی تاسو صحیح کوي نو چې کله هغه راغې پرشتو راو چت کړي به وي نو دا بس تاسو تد د په بادشاہي باندې نخ شي زدا نه خام شو او داس کم صندوقو د کې سو دا سنو پدې کې نو مفسرین دې ځکه ما پروسه کال درس کې ډېر سویل دی که اوس وخت نشته نو هم تفصیلا خو تب مختصر تفسیر دا چې تورات په پدې کې پروتو تورات او تورات چې کم دی نو هغه چې کله با دای جنگ تا ورمخ کې کو نو د دای په زړونو باندې با هغه ټیم سره الله رب العزت تسلی راوستا نو تسلی براله دای په جنگ کې هغه مخ کې کو دغه صندوق د موسی علی السلام تورات په بده کې پروتو هغه چې کم دی دا اقرب ال اقوال لخوا دا صحیح قول روح المانی دا ذکر کړي چې د تورات وغیرہ به او علامه روح المانی نور بارا کې بیا دا ذکر کوي ما تعالی د صندوق تعالی نه د ملاو شوی چې ما چابی نه د ملاو شوی چې زدا کولا حکم خو بس تورات پکې وای دا قول صحیح دی بار کیف دا صحیح دی بیا خلک په سکینه کې سوای نو عجیب او غریب سو کوی دا د سروزر یو پلیټو سو کوي دا تیز رفتار هوا وا او دوا سرونه وای داغه نو دا څنګه هوا وا چې داغه سرونه دارنګ سو کوي دا چې کم دنو د پښو په شانته یو دغه زناورو سکینه نه مراد دا یاره وای تفاسیر او تاسو تفاسیر نه مني تفاسیر منو چې کم صحیح لیکلي خرافات نه منو تفاسیر خرڅ لیکلي وای راشدار پښو په شانته یو زناورو او هغه سترګ کې بشوا وا سوک وای دا رمړی پیشو سارو سوک سوک سوای سوک سوای دا ټول چې کم ننو خرافات دي او دا غلط خبرې دي صحیح قول مفسرین کرام ذکر کوي چې بس دې کې موسی علی السلام تورات کې خود دا والے ذکر کوي دا چې بیا بیا کې دا لګاونته خبره کو دی بیا وی وبقیت مما ترکال موسی و آل هارون وګوروي دې کړه سليمان عليه السلام پڼې وي او دې کړه سليمان عليه السلام همسا او داو داو او هغه چې کم دی نو یا غیب په دې باندې برکتونه حاصلول نو د بزرګانو نه چې ویو ګوره دا غیب پڼو سره چې ځان مخې نو برکت ته حاصلېږي وای سړیا وای خبر نه کنا خبر نه قران نه خبر حدیثونه نه خبر کم شی ته کم شی برکت چې قران او حدیث سره ثابت ته بشک هغه به منی اب منی خو چې د کم شی برکت د قران او حدیث سره ثابت نه دی نو آب بیا چې کم نه معنی نه معنی او د پیغمبر ویختو سره خلکو برکت حاصل کړي دي د پیغمبر او جوټه او بو سره خلکو برکت حاصل کړي دي د پیغمبر د خولین خلکو اتر جوړ کړي بشکه پیغمبر معصوم او ته یو صحیح تاریخ سره راړه چې دا د پیغمبر پیغمبر سيزونه دي برکت و سراسر کو تاریخ چته لکه بادشاہي مسجد کې پراتی دي سدي اس تاریخي نشته به سند او به ثبوت خبرې دي او دا ځخ کاریږي چې دا بریلیانو د ځانه چتنه کاږي واګي ډنګوري پیدا کړي او دا د پیغمبر دي د پیغمبر تاریخ د سقشتره دا د شاه اسماعیل شهید رحم الله په دور کې قدم شریف مشهور شوی دار پیغمبر قدم دی نو هغه به خلکو تعظیم کو شاه اسماعیل شهید رحم الله به دغه خلاف کو بادشاہ چې کم نه راغوخته وته تراشه ولې تعظیم نه کوي اوس دربار پروت په دې پوه شو د ځان سره یو شاګر بوته قران ولا ورکو بخاری شریف وې دا ځان سره واخلا اوس هغه قران او دغه راغستره بخاری شریف او دا یو بر اوخی دی چې قدم شریف څنګه حاضر شو ټول مليان درباریان مليان چې کومو پاسه د پسینو لاسونه کې خود له تعظیم شروع شو شاه اسماعیل شهید رحم الله هغه دغه سه اغن اغناس ته بادشاہ ډیر زیات غوسه شو تاول د قدم شریف ودار پیغمبر قدم د ګټه کې خپه جوړ شو ودار پیغمبر قدم وی تاول د دې قدرونه کو ولې دا قدرونه کو او طالب از سزا در کوم دم کانه شروع کړه غوته جلک تاسو کو کنه دته وی چې دای کیناستل ټول د خپل شاګرد ته وی وی دا قران او بخاری راړه ته چې قران او بخاری غره واغستل نو شاه اسماعیل شهید رحم الله ډیر ادب سره پاسې دو او دغه قدر احترام یې وکړا سي خپل کړه بیا وی چې مولیان نه تاسو کا چې دا ما سره کم لاس کې کتاب دا د الله قران دی نو هغه دې چې او دې ویسه شک مو پکشته دې سند کې شتره تاریخ کې نه بالکل صحیح دی ویخه وی بیا چې دا بخاری دا د پیغمبر احادیث دي صحیح سندن ثابت دی او جی بالکل ودا ثابت دی ښا وی جی ودا د الله کتاب دی صحیح سند سره ثابت دی زده دې تعظیم کوم قدر کوم خو چې دا صحیح سند سره ثابت دی دا د دې د قدر نه کو او دای پانه سه دل یو زپا سه دم چې ما د دې قدر احترام وکړ د دې قران قدر احترام وکړ د حدیث احترام وکړ دا صحیح سندن ثابت دی د دې قدر احترام نه کوي وې دینه تاسو کا چې تاسو دا قدم شریف چې تاسو توای د دې صدقه شته سند شته یو مولا ته بادشاہ وی ها وایا بادشاہ سر هغه سرخ کته کړه بل ته وی توایا بادشاہ ټول مليان جیل تکړه او شاه اسماعیل شهید ته وی وستا خبره صحیح دا غ نور ټول درباریان جیل تکړه او سزا ولا ورکړه او دا غي وخت نه پس قدم شریف ختم شو بادشاہ غیب کړي دا څه غلطه خبرې دي خلک په غلط وراړي دي د د یارس شریفي تولاندای شریفو موټر ته ولا تولاندای شریفو وای چرګ ته ولا چرګ نه وای چرګ شریفه دا د پیر ها سوټا شریف او یو شریف او بل شریف دا شریف خو سړی قران شریف وایا بخاری شریف وایا ترمذی شریف وای چې د حدیثو کتابونه دي دا شریف وای مرغابی به نه وای ځکه دې کې بای راځي مرغابی شریفه به سره اخره کې وای تر به نه وای موټر د پیر صاحب موټر ته دا د پیر صاحب تولاندې شریفه دا یو شریفه بل شریفه او سه ون شریفه دا ټول شریفان دې د چا شریف ویلي پلیت مقامات کفریات او شرکیات پکې کیږي د الله د دین بغاوت پکې کیږي دربارونو لړولو د پاره خو الله په پیغمبر چې کوم د صحابه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ابن ماجه کې روایت راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یله شاب خالد لاړ شه د غزا دربار دی ولته به خلکو دا شریفونه مریفونه کول وېدا بلړې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ راغله ده او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه چې راغله ده هغه کوټړې موټړې و د تیل اسخه بوینه به تراتل تیل مل به پکې پراتو هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ راغله ده تس نس کړي ده چې راغله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای یا د الله پیغمبره وې د اوخ د شاپ شانته پمنه مې پرې خو د داسې مې روانه کړه لکه څنګه چې هغه کم اوخ باندې خارخي او کړي په داسې پمنه مې دا ځای پرې خو دا وې څه چل دیو کو ویا کوټنۍ غونته کې چوا مې خراب کړه وی خالد بیا واپس لړشه زای نه دروانه اوسم پکې کار پاتې زکه غيو اونه کې دا غوزا پیری و ناسته به خلک به گمراه کول او اوازونه به ورکول دا جنات اوسم داسې کې دا دربارونو کې کله لړ شي کنه راشي شیطان رامخ په تاونو نوسی پخپا دې باد دی نو چې دې لړ شوې تو ډيري تلړ شه نو چل تلړ شي نو شیطان ته نوځي نو باد یوزي دا ټول شیطانان یو دا کوي او په دې باندې مفسرینو بیا غن باسونه کړی دي نو هغه با وازونه کول خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې لړو انو هغه مریدانو چغه شروع کړي وی یا غزا یا غزا لکه اوس چې څنګه دا یا بابا بابا چغه وی یا غزا یا غزا شدی شدت لا تکذبی علی خالد القل خمار وشمری او غزا علی شاب منډه کا په حالد عملو کا او دا سه عملو کا چې دروغ په کې ګورې څنګه نی بیا خالد راغی علی شابه او خپل ډوپاټي مو پټو سو غرزو او چې هغه دا چغه شروع کړي او ببر سره بلا دا غيونه نه راوته خو خالد خالد نو الله دې الله صحابه لوی صحابه صحابه او د الله د توحید سره خدمت کړي دي خالد خالد هغه ته یا غزا دانه کی چې ویله بابا راوته ابا بارا غوته یا غزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت الله قد آهانک وعزا زه ګورستا شکر گزار نیما چې زه بستا شکرانی مکرانی کوم زه د الله تابعدار مخه تانه نه یریګم او حمله چې په وکړه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ حمله په وکړه کپرای ولا مردار کړه او اس خاچاټه مردار کړه غزا هغه چې تبا کړه انو بیا راغ نبی علیہ السلام خالد اوس کار شوه دی دا سه برکتونه دارنګ حضرت عمر هغه ونه لړولې دا چې د کم ونه لاندې نبی علیہ السلام سره بیعت شوه خلک بتلل او هغه سره بیزان مخه حضرت عمر هغه ونه لړولې دا دارنګ حضرت عمر هغه جمعات نه خلق منع کړی چې کم جمعات کې نبی علی السلام موس کړو او خلق براتلل بیا به پاره کې د برکت پنیت باندې مونږ کو حضرت عمر دا غینه خلق منع کړی دي دارنګي په ال اعتصام کې امام غرناطی شاطبی رحم الله باس کوي بهترین هغه وای تما ته اوخیا چې د صحابه او نه پستا کم خلق راغلی دی ابوبکر په طریقو باندې او داغه په سيزونو باندې برکت حاصل کړي دا یو د پیغمبر خاصیتو هغه مبارک سيزونو نور دانشتره چې تر نور زاینو مخه دا د مدارسو کې کنه چې تا استاد راشي نو داغه سپلو سره کله ځان مخي کله داغه جامو سره ځان مخي دا مبتدعين دا مشرکین دا ټول کوي الله کې یو مدرسه نه نوم به واخلم کوا نخلم کوا خلمانو بیا ویرخه اکوړي کې ځکه خپه کیږي خدای دې خوشاله کی خدای دې پوها کی اکوړي ته یو مولا راغلو نو آلته کې هغه و سره لاسونه راخلو د برکت د پاره دا چې تعالی مولا ناغله ټوله جامې ښا کړې بیا دغه سپینه جامې لاسونه چې مولای صاحب راغله هغه سره به چې کوم دی نو دا چل کو چې دا برکت د سره حاصل شي سړی دینه برکت حاصلېږي سوک پڼو سره برکت حاصلې سوک ساو سوک ساو دا مړه داس دین دی داړو دینا وګوره اول خو دغه سوزونو پتام نه لګي او په دې باندې بهترین باز بیا امام غرنات امام غرناتی شاطبی رحم الله اعتصام کې کړه دی اوس وخت نشته دا اسه خرافات دي معصوم په غیر معصوم باندې چې کوم نه قیاس کوي وقال لهم نبيهم وای دا چې د غویانو یو گاډی وا پاغه باندې خو ده کله ذالک غپن و شپن خا ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود تتمه د مضمون سابق اوس پس د منل لا امتحان پر رعیت باندې طالوت امیر شو امتحان کوي او امیر به کله کله داسې کوي فلما فصل طالوت پس هر کله چې فصل طالوت راوت جدا شو طالوت بل جنود د خپل لخر سره قال او هغه بشک الله تعالی امتحان کون کړي پتا سو باندې په یو نیر سره او مفسرین ذکر کوي نوم د دین نهر الشریعه فمن شرب منه پس چا چې اوس کله د دینه فلیس منی نو دا زما د ملګرو نه نه دی چا چې د دین او بوس کړي دا زما ملګرو نه نه دي و ما لم یطعمه چا چې ونسکلې د لرا فینو مني نو بشک هغه د ملګرو زمانه ده الا ها کسکینو صرف دمرا هغه سو کې اختلاف چې ډکه کو غرفتن یو چونګ بیا دی په خپل لاس سره یو چونګ اجازه شته او سیوا به نور څه کم نه نسکی فشربو منه دې ټول اوس کله منه دا غینا الا قليلا منه مگر لګو د دینه 313 پاد شو غيو نس کله فلما جاوزو پس هر کلا چې پوره شو دا پخپلا په هر کلا چې پوره شو دې نه نه هو دې پخپلا والذین وان کسان چې ایمان راوړو د سره قالو نو اوه آ کسانو چوبیس کلی وی لا طاقت لنا نشتره طاقت زمونږ د پارا نن راځو به جالوت په مقابله د جالوت کې وجنود او د لخ کار دا کې تیخوا 313 مسلمانان دي او هغه 3 لاکو مفسرین ذکر کوي قال نو آ کسانو یظنون چې دا یقینو دا اصحاب غرفه چې لګون تکي وبس کلی یو چونګه امداد د الله دا بل هم خبره امداد د الله چې راضي نو دا په دې راضي چې اطاعت د امیر او شی او اطاعت د الله د حکم او شی دا نه چې تر ډیر نو الله امداد بدر سر راضي چر امداد سره ناراضي والله ما صابرین الله تعالی دې د صبر نا کو سره ولما برزول جالوتا هر کله چې مخامخ شوی جالوتا او لخر دغه تا ولولا دفع الله الناس وجد مشروعیت د جهاد وقتل داوود جالوت باندې دلته مفسرینو لوی غیمه جوړ کړي څنګه قتل کو دای قتل کدا ټول اسرایلیات ابری کثیر په بهترین رد کړه بیا وای دا مچوغ نه راغسته وا دا ذکر واغه کړه وای دا ټول اسرایلیات دي هغه ذکر کوي علامه ابن کثیر الله اکبر ولولا دف الله الناس پس کچره نوې دف کول د الله تعالی خلق لرا بازي په بازو باندې کدا مسلمانان مجاهدین باندې دا کافر نه دف کوله لفسدت الارض خام خاروان شوی بوازمکا په شرک او کفر سره ال تام الله داسې مضمون ذکر کړي آیات نمبر سلوي ختم الله اکبر الله رب العزت فرمایي ولولا دفع الله الناس پس کچره نوې د فکول د الله تعالی خلق لرا بازي په باز نور باندې له دم له دمت نو خام خاروان کله شوی بو صوامعو عبادت خانه دی یودو په وخت داغه کې و بیعون او عبادت خانه د نسوارا او په وخت داغه کې و صلوات او مدارس و مساجد او جمعتون چې پاره کې یاد ول شي نوم د الله تعالی کثیره ډیر په طریقې د شریعت سره الله وی دا ارسبه ختم شو بیا چې پاره جوغو چوبوې ځان پټ کړي سرګند کا خلکو ته چې دا دروغ جن دي و ځکه مصايب جوړ کړي دي او بیا وای ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دین الله من کل جانب کدا نران مسلمانان موحدین خلق نوې مجاهدین نو د الله د دین عبادت خانه آباد هر طرف نروانه شوی دا شکر دې چې الله حق پر سلمہ پیدا کړو الله دې نورم ډیر کړي تلک آیات الله ادخال الهی برای صداقت پیغمبر دا آیاتونه د الله تعالی دی چې لولو دی لره مونږه پتا باندې د پاره د ظاهر ولو د حق یا بالکل پرشتیا او بشک ته خام هاي د لګل شو انبیاونه تلک الرسل فضلنا دغه انبیای کرام دا مشار الیه داغه سوجود ضروری نه ده دا ټول انبیای کرام چې ورواله ور کړه مونږه باز لرا په باز نور باندې شیخ دا کابل ګرام آی به ذکر کول وی معنا اغام بیا وی راواخل موجود جات سره لګو یو خو عام مفسرین باس کوي خو هغه مضمون سره لګو چې د کم انبیا او په وخت کې الله جهاد مشروع کړو هغه جهاد کړی دی الله هغه له ورواله ور کړی دی ورواله ور کړی دی الله تعالی باز لرا په باز نور باندې بعضې د دین اسوک دي چې خبرې کړې دي الله تعالی دا غسرہ خمانه د پردې نه رستو چې د نور زاینو سره د شورا سره مثلا سوره شورا آیات نمبر 51 می ورای حجاب چې دا غي سره مخالفت را نشي ورفع او چت کړي بعض لرا په درجو کې الله بعض درجو کې چت کړي دا اوس پکې راشي و ایران بیا او درجه ټوله چې کم دنو د ټولو د انبیاء درجه یو ده دا ډیره الحادی نظریه دا غره ښا واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلائل و ایدناه بروح القدس لیکن دای اختلاف کو په خپل مابین کې پس باز د دای ناسو کو چې ایمان راړ او باز د دای ناسو کو چې انکار وکړ نو چې چا انکار وکړ نو الله وی علی دا کافر دفع کوي چې کافر دی نو دفع کوي نو الله جهاد زکه فرض کو ولو شاء الله مقتتلوا او کچر خو خو د الله تعالی نو دای به جنگ نو کړي دا وای تکرار شون دا ولې وشو اسه وشو د الله خواغه د ستابه کې سکار دی اسو شو یا دا چې اول په اعتبار د اختلاف الناس سره او ثانی په اعتبار د تعلق د واده د الله سره چې ولکن الله يفعل ما يريد یا اول په اعتبار د امم سابقه او ثانی په اعتبار د امت سره ولو شاء الله مقتتلوا او کچې خوخه د الله تعالی نو دای بجنګ نو کړي لیکن الله تعالی کوي ما هغه سو یرید چې اراده کوي کیږي هغه سو چې الله غواړي الله رب العزت ته اوسم دا اوغواړي چې د دې ظالمانو موږ دعا کوو الله ته چې د دې ظالمانو د دې پنځونه صوبایي او مرکزی حکومت د امریکای غلامان الله د مجاهدین مسلمانان د دین اخلاص کی او الله د مجاهدینو حق پرستو چې څوک صحیح جهاد د الله لپاره کوي حقيقي مانو کې چې کافر وجني د کافر ملګری وجني مسلمانان نه وجني الله او تخریب کاری نه کوي حقيقي مجاهدین دي الله دې دا غي نصرت وکي دا درېما حصہ د جهاد په سبیل الله تر دې ځای پور را ختم شو سوان او ان شاء الله یا ایو الذین آمنو انفقونا بل ایس شروع کیږي د انفاق په سبیل الله واخر دعوانا الحمدلله العالمین والکافرون هم الظالمون سورہ بقرہ سلور سیو اوله حساب اثبات د توحید د باری تعالی کې دویمه حساب اثبات د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او دریم حصہ په اثبات د جهاد کې قتال فی سبیل الله کې او سلورم حصہ انفاق فی سبیل الله